دا مکی صورت ته او نازل شوه د پس ته سورت واقعینا او مخکې د سورت النمل نه نوم د سورت سورت الشعراء د ذکر چې لفظ د شعراء په اخر کې راځي والشعراء يتبعهم الغاوون دغه رنګ بل نوم د صورت دی سورۃ الجامعه جامعه ورته ځکه وایي چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام احوال ډیر را جمع کړي دي نو سورۃ الجامعه هم ورته وایي ابن عربی لیکلی دي سورۃ الخاضعه هم ورته وایي الخاضعه ځکه د کفارو کته کون کده نو دغه نومم دی او د مخ کی صورت سورۃ الفرقان سره ربط سره نو ربط د سورۃ فرقان سره دار چې په سورۃ فرقان کې رد د شرک شو په ادله او عقلیه سره نو په سورۃ الشعراء کې اوس رد د شرک کې خو په دلایل نقلیو سره کوي د انبیاء علیهم السلام واقعات راخلی چې ټول انبیاء علیهم السلام په شرک باندې رد کړی دي دغه رنګ په سورۃ فرقان کې دا خبره ذکر کړه چې یاره دا مشرکان دا منکرین انکار کوي د رسول نه نو په سورۃ الشعراء کې او دا غوی غ استهزاء او دا غوی غ ټوکی ذکر کړي نو په سورۃ الشعراء کې تسلی ورکړي رسول ته چې تخه پکې غما کدوی تا پورې ټوکی کوي نو دا چې نور ټوکی کون کې تیر شوی دی او غوی ما هلاک کړی دی دا هم هلاک او تباہ کوم په سورته شعرا کې د دوی د پارس عذر نه پریږدي چې ولې دوی د قران نه انکار کوي څه وجه ده ها دوی د پاره دا دلیل کافی نه و چې بنی اسرائیل علما په دې قران پوئیږي او هغه پیجنې چې دا رښتیا ده نو بس دوی دا خبره کافی وکنه په دې خبره دوی اول اکتفا و نکړه دغه رنګي په صورت الشعراء کې د عباد الشیطان دی دا غوی خاصلتونه او د هغه انجام ورته په صورت الشعراء کې ذکر کړي نورم دا سه ربطونه چې کوم دنه هغه جوړیږي د صورت الشعراء او د صورت الفرقان ترمنځ ده د صورت الشعراء دعوه صدا دعوه د صورت الشعراء ده بس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې خپکیګه ما او ماخذ د دې دعوی د دریم او سلورم آیات لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین ځان وجنی چې دوی ایمان نه راوړي پرېګ دې مخه پکېګا ان نشأ ننزل عليهم من السماء آیه فظلت عناقهم لها خاضعين دغه کوم دنو تسلی تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه دعوه د صورت ته طرق د اثبات د دعوی چې دعوه بسنګ ثابتې په صورت کې د دې دعوی د ثابتولو لپاره چې رسول ته تسلی ورکړي یو خدغه د چې په دوی مو درې میات کې په درې مو څلورم میات کې دا تسلی صراحتن راغلی ده او دویمه طریقه دا ده چې د وو انبیا علیهم السلام واقعات ذکر کړي قصې ذکر کړي او د هغه په قصو کې د هغه د قومونو تکذیب او انکار او بیا د هغه هلاکت چې الله تعالی غسنګ هلاک کړی دي په دې طریقې سره پیغمبر ته تسلی ورکړي چې مخه پکېږي دا سه مخ کې وو خلکو هغه تکذیب کړي هغه مه هلاک کړل دا اهل مکه هم هلاک او برباد کما دا رنګ هم د دې تسلی د پاره پیغمبر ته 15 آداب ذکر کړي ها 15 آداب چې کوم دنو هغه ورته ذکر کړي د دعوت قرآنی د پاره نو هغه ورته کوي چې داسې دعوت چلاوا خو پکېګه ما دغه رنګي د دې تسلی د دې دعوی د اثبات د پاره با د هغه شبهو جوابات کوي چې په پیغمبر باندې به با اعتراضات کیږي شاعر دی نو وي به شاعر نه دی وای بکاهن دی نو وای کاهن نه دی داغي جواب بکای او داغي معقول جواب چې کوم دغه به ذکر کړي دغه رنگ د دې تسلی د پاره با د رب العالمین معنی کوي ښا چې رب العالمین شته کنه ته ولې خپه کیږي هغه به په د رب معنی بکای په قصه د ابراهیم علیه السلام کې په اتو په وو طریقو سره ها په اتو طریقو سره او د عالمین معنی به کوي په قصه د موسی علی السلام کې په لاسو طریقو سره دا د رب العالمین معنی شيخه او دا رنګ په تکرار سره بدا تکي وای ان ربک لهو العزیز الرحیم رب ستا زور ور دے مخه پکېګا رحیم دې پتا باندې مهرباني کوي مخه پکېګا د دې په تکرار سره بچ کم دنو دا تسلی ور کوي او بل طریقې د دې تسلی د پاره سره اغا بل طریقه د الله تعالی و نمونه په دې صورت کې ذکر کېدل هغه بچ یو لس نمونه ذکر کېدل هغه به هغه سره بچ کوم دنه تسلی څه کوي ور کوي با نو دا په مختلفه طریقې خله دي داوی د اثبات د پاره چې تسلی ور کوي رسول ته دغه دعوه په کې صراحتانه ور کوي د پی او انبیاء علیهم السلام په واقعاتو سره ور کوي د قران په لاسو صفاتو سره ور کوي په پنځو آداب سره ور کوي په جواب د شبهات سره ور کوي او دغه رنګ د رب العالمین په معنی سره ور کوي په تکرار د ان ربک هو العزیز الرحیم سره ور کوي او په اسماء الله الحسنا ذکر کې دو سره ور کوي چې ته مخه پکېږي الله تعالی شته دی الله تعالی بستا انتقام والی او الله جل جلاله بچ کوم دی بستا کومک او مدد بکې ښا حجی د صورت خل دغه څنګه له ترتیب څنګه دی ترتیب د صورت دا دی چې اول تر نهم آیات پورې دا ړومبه باب د پشان د مقدمی د صورت دی بیا دویم باب د لسم آیات نشورو شي او دا بیا دا باب بیا چلیږي تر یو سل او یو نوی آیات پورې ها دا بیا تر یو سل او یو نوی آیات پورې دویم باب دی او دریم باب بیا د یو سل دونه وینه شروع شو او د اخر تر صورت پورې دی په اول باب کې چې کوم دی بس په هغه کې مقدمه را ترغیب ال کتاب دی دعوه د صورت ثابتای او زجر ورکي او تخویف ورکي او بیا دا په دویم باب کې د او انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کوي د تسلی د پاره دا غوی دعوت او د قوم تکذیب او انجام دغه انجام د تکذیب او بیا په دریم باب کې چې کوم دینو لس صفات د قران جواب د شبهاتو او دغه شان چې کوم دینو پنځه آداب دا به ذکر کې او بس دا به صورت ختم شي نو بس صورت په دې طریقې سره ده بسم الله الرحمن الرحیم صورت آسان ده ځکه چې ټول دلایل نقلیه دي بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذي دل على عظمته علو كلامي الذي دل على عظمته چې دلالت کړي په عظمت دا غباندې علو کلامه و عز مرامه ها د الله جل جلاله د کلام غلوي والے چې شعر معر نه دی خدا کلام دا کلام دی اوچت کلام دی دا د الله په عظمت باندې دال دی دا الله تعالی په عظمت باندې دا دال دی رحمان دی الله تعالی رحمان دی الله تعالی چې رحم کړ دې په ټول مخلوق باندې رسولان ورته راویږي دي ټول مخلوق ته رسولان نه لګلی دي او رحیم د الله تعالی په توفیق سره د هغه چا سره چې مینې وي هغه ته توفیق ورکړي دي خپل توحید طرف ته طاسیم میم طاسیم میم دا حروف مقطعات دي نهج بدل کو د اعجاز د پاره ها چې معجز کلام دی ګورا د طاسین او میم د دې حروف نه جوړ د خطا سره مقابله نه شي کولی تاسو عرب یې الف با تاسانه جوړ قران د خطاسي مقابله نشي کوله ها دا معجز کلام دی عاجز کړی ای تاسو د دینه معلومه شو چې یاره دا څه دی دا د الله تعالی کلام دی دا د بندیانو کلام نه دی تو کی اشاره د تول تا قدرت ته الله تعالی ته اشاره ده او په سین کې اشاره ده سلام ته یا قدوسیت ته او په میم کې اشاره ده په میم کې اشاره ده مجد او ملک ته الله تعالی ته اکثر د هغه په سر کې تلک آیات الكتاب الحکیم وای او کوم صورتونو کې چې دلایل نقلیه وي نو د هغه په سر کې سوي مبین وي ځکه هغه زاده کوي دا فرق جدائی راولی کنه ها ابانت ته جدائی راولی د دواړو فرقو ترمنځ دا کافر جدا شو هغه غرق شو او مؤمنان جدا شو الله ورته نجات ورکړه دا طریقې سره دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې ظاهر مضمون والا دی لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین شاید چې ته وجن ځان خپل باخع بخع مون ویلی وا چې پانسی کول د ځان دی ځان پانسی کې ځان وجنه الا یکونو مؤمنین د دې وجنه چې دوی ایمان نه راوړي چې دوی ایمان نه راوړي ته ځان وجنه سکے خو شو کنه پوه شو دلته کې وای لعلک باخع دلته کې صرف انکار دي لعلک باخع نفسک شاید چې تو وجن ځان خپل الله یکون مؤمنین د دې وجنه چې دوی ایمان نه راوړي ان نشأ ننزل علیهم دا تسلی شو رسول تا ان نشأ ننزل علیهم کچرته زو غواړم نازل بکم په دوی باندې من السماء د برنا آیتن یو علامه یو نشانه اسمان نو په یو نشانه را نازل کم داسې نشانه چې دوی به بالکل چون بیا نشي کولی فظلت اناقهم لها خاضعين نو او بغرزي سټونه د دوی لها د ته خاضعين خکته کوونکی مجبورا به ایمان راوړي داغه معجزین به مجبور شي داسې به حکم کما وغختل خود داسې نه غواړم د مجبوري ایمان نه منظوروما د مجبوري ایمان ته زما ضرورت نشته فزلت عناقهم چې بس ټونه له دوی سټ کته کېدل مطلب دار دی به تسلیم شي ها او یو یو معنی دار بل عنق معنی چې کوم دین هغه دغم کیږي د قوم مشر تم ویل کیږي د دوی د قوم مشران برکت شي ها خاضعه او تزکه ویل کیږي سورته خاضعه عناقهم لها خاضعين چې بس ټونه له دوی دې تخ کته کوونکی وما یاتیهم من ذکر من الرحمن دا زجر دی ها وما یاتیهم ناراضی دوی ته من ذکرین د سوحنا من الرحمن له طرفه د رحمان نا محدث نوی راتلون کی نوی پراتلو کې ها دا نه چې ګنې دا دغه د محدث تا کلام د الله تعالی مخلوق نه دی هغه قدیم دی الا کانوا عنه معرضین مگر وی دوی داغه نه مخړون کی د خلکو عادت دا چې کله وته وحی راضی دغه انجام بدی تراشی خا دا غي انجام بدی وویني اولم يرو آیا دوی نګوري اوس دلیل عقلی ورته پیش کوي یو دلیل عقلی اولم يرو ای دوی نګوري ال الارض زمکتا زمکتا خو دی وګوري کنه دوی د دلایل عقلیو هم دغه نه کوي خا عبرت نالی نه د نقلی او ناخلی آیا نګوري دوی زمکتا کم امبتنا سمر میرا ټوکو لدی فیها پدې کې من کل زوجن کریم د هر قسم بوټي فائدہ مننا ها کریمن معنا فائدہ من درې دا کی هر قسم بوټه فائدہ من چې کوم در ما په دې زما کې راځر غون کړی دي ته دی وګوري کنه ان فی ذالک یقینا په دې زما کې یا په دې راځر غونولو د دې بوټو کې لآیتن خامخ عبرت دلیل په توحید باندې و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر د دې خلکو نه مؤمنان اکثر خلک ایمان نه راوړي خدا په صورت کې بار بار راځي وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي اکثر د خلق مؤمنان وان ربك له العزيز الرحيم او یقینا رب تعالی هو العزيز خامخا زور ور دي په دشمنانو باندې الرحيم رحيم دي په دوستانو باندې رب په دوستانو باندې رحم کوي او په دغه دشمنانو باندې زور کوي دشمنان چې کوم دغه دغه کوي زیر کوي تر دې پورې بل دغه ترغیب او تسلی رسول ته او زجر او دغه تیر شو او تخویب پکې تیر شو